مدنی سورت مصحف کې چوبیس او په نزول کې ایک سو دو نمبر پس د سورت حشر نه نازل شوه داوه دی سورت داوه د سورت تا بیان د امور لدفع الفحشاء بیان د امور لدفع الفحشاء په دې صورت کې الله هغه امور بیانوي، قوانین او احکام بیانوي چې معاشرې نه فحاشي او عریاني لرې شي. نو دفع د فحشا لپاره په دې سورت کې امور دي. ربط د دې سورت مخکې سره مخکې سره مخکې صورت کې صفت د مؤمن بیان کړ چې د زنا نه بزان بچکی او د فحاشې نه نو دې صورت کې د زنا او د فحاشې د روکتام د پاره قاعده او آداب بیانوي په دې به بچ کیږي بل وجہ مخکی صورت کې صفات خیسته بیان کړل چې پای باندې انسان مزین کېده او خیسته کېده نو دی صورت کې هغه بد صفات بیانې چې انسان په بدرنګ کیږي نو دا غي نه ځان بچ کا د سورته نور باره کې فضائلو کې راځي احادیثو کې نبی علیہ السلام فرمای علمو نساکم سورۃ النور سورۃ نور خپل خزو توخای ام المؤمنین عائشہ وی رضی الله عنها علموهن سورۃ النور خزو ته سورې نور خودل غواړي یو بل روایت کې راځي علموا نساءکم سورة النور والنساء والاحزاب ښځو ته دا سورتونه خامخا وښایه، سورة نور وښایه، سورة نساء وښایه او سورة احزاب ته وښایه. شیخ الاسلام ابن تیم تیمیه رحمه الله په خپل تفسیر دقائق التفسیر کې لیکلي دي او وایي، ډېر خلک سورة یوسف په ډېر شوق وایي او پکې مطلب غلط دی. ځکه پای کې شهوانی او دغه خبرې دی هغه محرکات او بنیاد باندې خو د دې په نسبت سورې نو ډېره هم ناغي تاړو توجه نه کوي چې پاغي سره دغه د فاشا راځي عمر رضی الله عنه خپل خلافت کې قانون جوړ کړو د خزو د پاره نصاب وی علموهن سورۃ النور و سورۃ النساء والغزل وایي ښځو ته سوره نور او سوره نساء وښایه او ورسره ریشل ورته وښایه، کور کې ورته څه کسب وښایه چې کور کې خپل کسب کاروبار کوي، دا تار مار جوړول ني دغه ته وایي اصل او د هلکانو باره کې ویلو علموهن الفروسیه والسباحه والرمي دیتا دا کارونه وخایه د سړیتوب رمی ورته وخایه ګوړه دور ورته وښایه اسونه جهاد کې پکاري غشي شتل دا سړو ته وښایه نو بهر حال صورت تنور د ډېر اهمیت صورت دی تفصیلی خو ډېر نشي ویل کېده وایو به ان شاء الله او تفصیل چې وینو اله یو وخت کې بده ویل شي چې وایو یې سم کافته کې نو دوه درې ورځې خو ویل غواړي په بهر حال او بیا زموږ مشایخ هم تفسیری ویلې ده ما هم درس کې تفسیری ویلې ده زما تفسیری درس سیډیانو کې شته پورا احکام مسائل هم ویلي دلته به وایو چې سونه کې دي شو خو دې صورت کې مونږ وې دفه د فحشا د پاره سمور بیانای چې فحاشی او ریانی با په ملک څنګه ختميږي داغه د پاره سلور قوانین سلور قوانین اووه احکام درې آداب بیانوي بس ځای حاصل شو معاشره کې فحاشي ختميږي نو په ملک کې سلور قوانين نافذ کړي دا د حکمران کار دی حکومت دې دا سلور قوانين ملک نافذ کړي فحاشي زنا بدکاری به ختم شي و احکام بیانې عوام دې په دې احکام عملو کې فحاشي به ختم شي او درې آداب خي د دې درو آداب خیال وساته نو د فحاشۍ، عريانۍ، د زنا، بدکارۍ روک تام به وشي. بس دا د دې سورت خلاصه ده. او بیا په دې سورت کې د دې سره سره د قران او د توحید یو مثال وای چې په دې قران سره غوري رڼا راځي الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاتن دا قران رڼا ده نو دی قران دا قران بیان که او د سورت نور دا احکام معاشره او ملک کې نافذ که نو رڼا به راشي او دا تیارې د فحاشۍ او بی دینۍ به ختمې شي بهرحال په دې طریقې سره دا سورت بیانې بیا اخر کې صفات تقابلا د مؤمن او منافق بیانې مؤمن صفات بسیو د منافق مؤمن باغی چې بدی به عمل کوي منافق په دې عمل نه کوي د دې خلاف کوي سورۃ انزلناها د اول آیات کې ترغیب ده تعمیل الاحکام ته چې په دې احکام راتلونکو باندې عمل وکړي سورۃ ای هذه سورۃ دا یو سورۃ تعظیم و شان انزلناها چې موږ نازل کړي دي د دې الفاظ د فرق د پاره ما ترجمه داسې وکړه انزلناها موږ نازل کړي د دې الفاظ وفرزناها او فرض کړیم دي د دې احکام ترجمه کې فرق وشو وانزلنا اور علی گریم دی فی پدی کې آیات بینات احکام واضح واضح لعلکم دې د پاره تذکرون چې نصیحت دیواله نو پدی عمل وکه اول هغه سلور قوانین بیانې سلور قوانین د دفع د فحشا د پاره ملک کې دا سلور قوانین نافذي دا د حکومت او حکمران کار دی خپل به زنا زناکاری ختم شي اول دا حد زنا زناکار له سزا ورکه بیا به څوک جرأت نه کوي چې زنا وکي زناکار سزا سره وای الزانیتو زناکار خزا والزانی او زناکار سړی فجلدو وخه کل واحدن هر یو منهما د دې دواړو نه مئات جلدتن سل کوړې سل کوړې دی وانش خزای کې سړی زنه وکړه سل کوړې سزا دی ولا ورکړې شي بیا به څوک جرأت د زنا نه کوي خدا د چا د پاره دا د غیر شادي شوده د پاره دا د غیر شادي شوده د پاره بخاری کی راضی چې احادیثو کې راځي چې دا شادي شوده د پاره بیا رجم دی رجم پکانو اشتل او غیر شادي شوده د پاره آغا دغه کوړی دي لکه عمر فاروق رضی الله عنه وای چې فرجم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورجمنا نبی علیہ السلام رجم کړو او موږ بم رجم کو او پاتې شو د ځوان د پاره نو یول جلد للبکر او کوړی د غیر شادي شوده د پاره دی او شادي شوده د پاره رجم دی نبی علیہ السلام رجم کړو موږ بهم کو او واقع وا ماعز او غامیدیا دا دو کسو الکو جینه واقع شوی و زنه کړي وا صحابي دواړه صحابه دي ماعز صحابي دي او غامیدیا صحابیه ده انسان دی غلطی دی کیږي زنا ته وشوا په خپل راغلی نبی علیہ السلام ته ویلی زنا را نشوي دا نو بیا نبی علیہ السلام په دی باندې سزا جاری کړه او رجم کړل دواړه په کانو ویشتل تر دې چې دواړه مړ شو نو چاوي وګوره بدبخت او پلان کیو ډنګریو نبی علیہ السلام چپ کې داسې موای دی په اخلاص توبه ستده او سزا په جاری شو الله داسې مغفرت کو کاغه مغفرت په مدینه تقسیم شینو ټول مدینه والا به بخلی شي نو نبی علیہ السلام رجم کړو نو چې شادي شودی او په کانو یشته شي تر دې پوره چې مړ شي او که غیر شادي شودی نو سل کوړي باور کړی کی نور تفصیلی احکام د رجم او د جل هغه بیا په حدیثو کې د فقه کتابونو کې شته نو ازانیت او زناکار خزا و زانی او زناکار سړی زانیه مخ کې کړه دلته او سورته ال مائده کې براشي چې د غل سزا خین ولته سوی السارق والسارقه الته سارق سړی مخ کې د خزر رسو دا دلته زناکار مخ کې دوزه دا ولی اصل کې د زنا سبب اکثر خزه په خپل ګرځي ځکه چې خزا پاک دامنې مړه خدي کی سو ګورلا سی او نسی نو ځکه خزا سبب دا دی کدا غاړه نیګ دی زنا به سره سوکو کی خدای کې چل دی وای وی ازانیت ازانیتو زناکار خزا و زنا و زانی زناکار سړی فجلدو وخه کله واحد منهما هر یو د دې دوه نه میا تجلدتن سل کوړي ولا تاخذکم او نه دی راځي تاسو به هما په دې دوه باندې رافتون ترس فی دین الله په جاری کولو د قانون د الله کې دین نه مراد قانون دا الله قانون چې جاری کوي پچا به تر سو رحم نه کوي چیرې چې ظلم په خپه شو غریبانا نه نه وای دا څه بنه کوي ان کنتم تومنون بالله کچرتا ساس ایمانی په الله او یوم الاخر او پرز د اخرت نو سزا مجرم لور کې ورکه د پیغمبر د وضعیت نرم زړه سوکو او هغه لګیا دی سزا د الله جاری کوي او خوشاله شوی دی په يهودو کې زنا شوی ما د تواقع ویلې و چې نبی علی السلام له خبر راوړو فیصله راوړه نو نبی علی السلام یې په تورات به دل فیصله کم ای په تورات کې مليانو پټولا چې خاکارش وا نو نبی علیہ السلام یې زه رجمه کې نو چې رجمه کو نبی علیہ السلام الحمدلله چې زما پلاس د الله قانون نافذ شو پیغمبر په خوشحالیږي د الله په قانون په دې به ترس نه کوي چې نه جی څنګه مخکې ډېر مخکې موږ د قران درس کوو جمعات کې نو یو تبلیغي مرګره نه پویو نو د درس ویل خلاف کو یو ورځ سر موږ ناسو خبره کوله یوسف صاحب او زوم ملک نیاز صاحب ناسو سره خبره مرته کوله چې وګوره موږ د قران بیانو نو ټیک د تبلیغ ښه کار دی خو هغه به د عوامو د پاره دی چې مونږ او د سو کلمې ملمې زده کی خدا قران خو ځکه ضروری دی چې قران سو پوری نه ویلي پوره دین نه خبري پوره دین خو قران کې دی عقیده عمل معاشره معاملہ سیاست خا وی سیاست هم پکې لاشتا مونږ او کنه دا خوشتا وی څه چل بوشي مونږ دا چل بوشي چې زناکار لا سزا ورکړي شي دارن قاتل با وجلې شي دغل نه بلاس کا خان په تپ مونږ باندې خلک لنډي بوچی کې خان وي ته په معنی خلک لنډي بوچی کې نو دغه سي الله وي سينه چې د دینه تر سراشي ته وي چې نه لنډي بوچی کوي نه الله وي ولا تاخذكم بهمارا فتن في دين الله دا څه جهالت ده الله د الله رسول وای سزا ورکوي ته نه زنه ورکوم زه په خپکیږم عجیب ده وليشهد ان صرف سزا بني د زناکار سزا خو بدای چې شادي شوده ده په کانو دی وشته چې مړ شي او که غیر شادي شوده ده سل کوړي دی والی شي خو په دې سزا جاری کول کې به په ترس نه راولې دویم کار ودا کوي چې ولې شد دا سزاګانې به پټي پټي ني پټي بني خکاره وي اډاګ میدان کې وي ولی شد او حاضر دي شي عذابهما سزا د دې دواړو ته طائفتون یو ډله من المؤمنین د مؤمنانو نه مؤمنانو ته اعلان وکړي سړی او خزه زنا کړی دا قاتل قتل کړی دی غل غلا کړی دا دله سزا ملاویږي میدان پلان کی پارک کې به سزا ورکیږي ټول راشه ننداره وکي دا ولی ولی عبرت تیواری چې سوال سوک نه کوي نو زمون په ملک کې سهال نه زمون ملک کې دا چې اول خو سزا نشته نو کو سزا ورکړي کیږي نو چرته پټ ور کې سوکیوم نویني نو خلک ته عبرت دي دقه د انګريز د قانون نقصان دی چې پر سزا ولا پټ ور کوي چې دا جرم روکتام ونیش او ملک هم دقه مجرایم وي دغه مقصد سعودي عرب سعودي عرب یو ملک دی سعودي پای کې پوره شریعت نشتا یو څو قوانین دی ورکه لاس کټ کول کوړې او د قتل سزا سر کټ کول نو چې سزا ورکي ما خو خپل نه لیدلی خو زموږ مرګري اکثری مونږ لاړ شو را شو دلته واقعیات وي چې مونږ په خپل لیدلی دي نو ایو ته بلد وای بلد هغه بلد کې سزا ورکي خلکو ته اعلان وشي په پلان کې روز د غل نه لاس کټ کیږي یا د قاتل نه سر کټ کی ری وری خلک امرا شي د جمعې مانځنه بعد ټول راغون شي ګوري ورته سر ته کټ شي او وی قسم د ویدا سی روبي چې ویدا سر وای کنه دلته خلک په لړځاني سبا لوي سو قتل کوي دقه مقصد دی دا وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنین حاضر دي شي د دې دواړو سزا ته یو ډله د مؤمنانو چې عبرت دیواري آینده کې بیا څوک جرأت نه کوي اسی یو قاتل نه دلتا په دې چوکیادګار کې یا چې دې په دې جنا پارک کې سر کټ کا یا زناکار له سزا ورکړي بیا څوک جرأت کولی نشي غلطه پته ده قاتل ته پته ده ډاکو ته پته ده او زناکار ته پته ده چې په دې ملک په قانون کې خلاصېږم نو ذکر وکتام نکی لګیا دی بس نو دغه یو قانون بیان چې د ملک حکومت با د فحشاو به حیا ختمولو د پاره دا کوي چې په ملک کې با قانون د حد زنا نافذي نو څوک بیا بدکاری بدچلنی نه کوي نور درې به بیا بیانې ان شاء الله